اے نبی صلی الله علیه وسلم تا اونلیدو چې کوم خلکو ته د کتاب د علم نه سه حصہ ملاو شوی دا دا غوی حال څه دی هغه چې کله د الله کتاب ته د دې د پاره راو بلل شي چې هغه دا غوی په مینس کې فیصله وکړي نو په غوی کې یو ډله دا غې نه څنګه کوي او فیصله ته د راتللو نه مخ اړوي